وقاتلوهم دا دویمه داوه صورت ده القتال فی سبیل الله وقاتلوهم جنگ کوي د دې سره حتی لا تکونه فتنه تر دې پورې چې پاتې نشي فتنتون کفر او شرک او د غیر الله نظام و یکون الدین کله لله دا بعضی ترجمه د کومه کې دي چې خلک کوجی دا خو لکه هغه خپل غصې د وجې نه او یار دی وجې نه کوي نه دا د په دلیل سره کومه صحیح ترجمه هم دغه ده نو دې کې معنا موږ دا وکړه لا تکونه فتنه چې پاتې نشي کوپر شرک او د طاغوتی نظام جمهوری پارلماني نظام پاتې نشي دا پکې قانون او نظام او دین پکې رقم دی راغی و یکون الدین کله لله چې شي دین په معنا د قانون سره راځي ما کان لاخذ اخاه په دین الملک نو دین راځي په معنا د قانون سره دین راځي په معنا د نظام سره د هغه پورې و جنگيږي چې سو پورې د الله تعالی قانون نه یې ناپی شوی په ځمکه باندې نو دې آیات لاندې ته تمامي تفسیرونه ته وګوره شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه هغې ته رجوع که وایي که به کم ملک او به کم علاقه کې نیم دین د الله تعالی او نیم دین, نیم دین د غیر الله نو بیا باندې هم جهاد پر دی عین دی نو پاکستان کې شته ټول دین د الله تعالی قانون شته په اویا او کالو کې پای کې قصاص شوی دی دا د الله تعالی په قانون کې شته دی که نشته دی ذکر زناکار سنگسار شوی دی سل کوړې ورته ورکړل شوی دی د یو غل نه لاس کړل شوی دی په دې اویا کال کې نو په څه باندې اسلامي شو په منځونو باندې په روجو باندې په حجونو په زکاتونو باندې ملک نه اسلامي کیږي که په دې باندې اسلامي کیږي نو بیا برتانیا او دغسې روسه او جاپان او چین او دغه سی انډیا او امریکا بیا دغه هم کې ټول اسلامي ملکونه دي ځکه پای کې مدرسې شته جماعتونه پکې شته د غرڅه بګی کیږي خو یو قسم نظام د غی دی او هغه قسم نظام د دیو دی هغه پارلماني جمهوریت نظام دی دم پارلماني جمهوریت نظام دی دوه کې فرق سره د یو د یو خرق د یو خرق وګونه دغه یو شی دی دغه فرق نشته وقاتلهم حتى لا تكون فتنه او جنگیږي دا کافرانو سره مشرکانو سره مرتدینو سره تر دې پورې چې پاتې نشي کفر او شرک بيدینی و یکون الدین کله لله او شی شی دین ټول د الله تعالی لپاره د الله تعالی ټول دین د الله تعالی ناپیس شنو تر هغه پورې او جنگیږي دوی معنی علماء ذکر کړی ده لا تکونه فتنه مخکې هم د ایمانه مون کړی و فتنه په معنی د تر دې پورې لا یبتتن مؤمنون عن دینه چې مؤمن مسلمان د دین اسلام په وجه باندې تنگ نه کړل شي چې د دین اسلام په وجه باندې چې کافران مرتدینو ته د سیونه وشه طالب یې زکه دینه سما زکه دینه سما چې ته زیناکاری زکه دینه سما چې ته غلې ته ډاکوی په دی وجه باندې نسی د دی وجه باندې نه چې دا مسلمان دی نن سبا په ټوله دنیا کې کبه گاڑی کې څوک رواني زیناکار وي شرابي وي سودخور وي رشوتخور وي او دغه سي دغه وي یو قاتل وي هغه ته سنوي خو چې راکوزی نو طالب به راکوزی د ګاډي نه ګوري به پکې چې چا ښایسته ګیره په سنت طریقې باندې کپړې په شریعت شریعت مطابق کپړې لباس د شریعت مطابق حلیه ګیره او دا په دې طریقه باندې چې برابر وي زه دا وایم خلک کوی نه دي کافر سرتور خلک ګرځي ټول انګریزي ویخته جوړ کړي هغه ته سنا وای خو کوسه یو مجاهد دی هغه غټ ویخته پرې خري او پټکې وهلې غټه غټه ګیره ده دا غي سره ټوپک ور سره ټوپک ګرځول خو کوپر او بيدین نه لکنه ټوپک به ګرځي اناجیلهم په صدورهم و سیوف علاوات علی عواتقهم په تورات کې ردی امت صفت دا موجود و چې ردی په سینو کې و قرآنی تعلیماتی او په د دیو په وګو باندې به توري ټوپک کې وسور سره نو دا غ سره شته دی بل سره نشته دا ولې نشته په دی باندې پابندی نه مکمل تور باندې پابندی لري په دی باندې بیا مو دا اسلامي لا یبتتن مؤمن عن دینه تر هغه پورې به وجنګیږي چې د الله تعالی د دین په وجه باندې مسلمان تنگ نه کړل شي نن د مسلمان د اسلام په نوم باندې مسلمان تنگول کی د یو زیناکار په کور باندې بچا په نه لګول شي دا باندې لګول شي بالکل نه لګول شي خو لیکن د طالب په کور باندې چاپه لګي لا یبتتن مؤمن عن دینه په بازارونو کې کلم کل سینماګانې چې هغه هغه هغه شروع دي بلکې په هغې باندې بورډونه لګول دي او سینما ته پیره څوک کوي د مدینه ثاني چې ورته وایي او د اسلام ټیکداران چې ځانته وایي نو دغه پوجیان او پولیس د دغه پیرې ته ولاړ دي که نه کاپیران یهود او نصارا چې ګرځي یو ګاړی د یهودي رواني او د هغې راشن رواني لس ګاړي پسې د شاته یو لس مخې ته رواني دا اسلامی ملک دی دا اسلامی ملک داسې لکه دا چې دا مدینه ثانی ده مدینه ثانی ده سی وقاتلهم حتی لا تکون فتنه او جنگیږي د دې سره تر دې پورې چې پاتې نشي فتنه پاتې نشي تنگول د مؤمن مسلمان د دین اسلام په وجه باندې و یکون الدین کله لله او شی ټول قانون او نظام د الله تعالی شي پاین انته نو کدیو منشل فإن الله فإن الله بما يعملون بصير یقینا الله تعالی په هغه عملونو باندې چې کوي دی بصیر لیدون کړي په یجازیهم الله تعالی به تر هغه بدله ورکړي و ان تولوا کما خوړو دی په علم پوه شي و ان تولوا کما خواړو د سنه مؤمن مسلمان تنگاو بی دین انسان نه تنگاو او مؤمن مسلمان تنگاو و ان تولوا درې ټول نظام نه انکار وکړ منځ روزه حج زکات پکشته دي خو لیکن ټول نظام نه مانه و ان تولوا عن الدين كله مخکې مسله دغه روانه ده چې مخکې ویل او یکون الدین کله لله نو سوی و ان تولوا که مخې واړه د ټول دین نه نیم دین منی خو لیکن نیم دین نه منی حدود او قصاصاس نه منی نو پاله مو پوه شئ ان الله مولاکم لاس به ورپوری کوي ان الله مولاکم بس بیا پی شروع کئ دا یو ځل نه بیا دا یو ځل نه بیا پی شروع کئ کته وای زه کمزور یم نو الله خو دې نه دی کمزور کنه امیر سه محترم بویل وای مونږ چې دا غټي غټي وایو زمونږ رب لوی دی زمونږ رب چې هغه قدرت والا دی دغه سره خو د څه شي کمی نشته دی د الله نه وغواړه روجه ده سم له اعتکاف وکړه په جماعت کې لاړ شه درس ته کینه د هغې نه وروسته دعاګانې وکړه رو جماعتي په ټیم کې دعاګانې وکړه پښمنی په ټیم کې دعاګانې وکړه الله پر دعا قبول کړي د الله سره خو بارودو کمی نشته د الله سره خو د مال خزانی دا کمی نه دی نه د الله تعالی سره د څه کمی شته ان الله مولاکم الله تعالی دی مولا مالک ساسو الله تعالی دی تولی اصل کې په عربی کې وای مولا سمبالون کی توي نو الله تعالی به ستاسو سمبالښ وکړي نو د چا سمبالښ چې الله تعالی وکړي هغه به بیا چرته برباد نشي نعم المولا ډیر زیات ښه مولا دی ډیر زیات ښه مددګار دی نعم النصیر ډیر ښه مددګار دی او د الله تعالی امداد چې سره شامل حال شو د ټوله دنیا دی بیا راپاسی مقابله دی بیا نشي کولی وعلم ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه د دې دنه دویم باب د صورت شروع کیږي او په دې کې هم دوه بابونه دي اول باب به چلیږي تر د شپږ پندوسم آیات پورې ولا چلیږي اولنې باب په دې کې شپږ خبرې ذکر کیږي اول دعوی اولا بیانی مخکې د هغې وضاحت ذکر شو بار بار الانفال لله ورسوله د غنیمت اختیار د الله تعالی سره دی یو څلوېښتم آیات کې بیانېږي دویمه خبره علل خمسه د دې لپاره بیانېږي پنځه علتونه الله تعالی د هغې لپاره بیانوي دوه څلوېښتم درې څلوېښتم څلور څلوېښتم اته څلوېښتم او نهه څلوېښتم په دې کې علتونه بیانېږي شپږم قانون بیانېږي د مجاهدینو لپاره پنځه څلوېښتم کې تخویف اخروي پنځوسم آیات کې تخویف دنیوي دوه پنځوسم کې او زجر دی پنځه پنځوسم کی د هغې نه بعد بیا دویم باب شروع کی وعلمو پوه شئ انما غنیمتم من شین هغه چې حاصل کړئ تاسو په جنګ سره من شین څه شی ترجمه مې وکړله ښه دغه ترجمه زده کړئ نو مسله برته اسانه شي وعلمو پوه شئ انما غنیمتم من شین هغه چې حاصل کړئ تاسو په جنګ سره من شین څه شی د کافرانو نه غنیمت وایي هغې ته چې په جنګ سره حاصل شي بل مالی پیره مالی پیره ته وای چې بغیر د جنگ نه حاصل شي او بل د نفل نفل هغه ته وای چې کافران د سره صلح وکي په کم دغه مال باندې نو مالی پیره نفل دی او دغه سي مالی غنیمت دی دلته کې مراد غنیمت انما غنیمتم چې غنیمت واخلئ تاسو یعنی د کافرانو نه په جنگ سره څه شی حاصل کړئ په ان لله خمسه او یو د سلب سلب هم په عربی کې راغلی دی سلب دې ته وایي چې د مسلمانانو امیر د مجاهدینو هغه مجاهدینو ته وایي یو مجاهد ته یا دوه ته یا عام اعلان وکړي چې پلانې کرنل او میجر یا پلانې ایسای ولا چا مردار که نو د هغه سره چې داسې کومه تماچه رقم دوربین دی سره یا کم موبایل له سره او یا کم اسلحه ده سره یا روپۍ دی سره نو دا به دا غي دغه ته بیا سلب وای من قتل قتیلا پرهو سلبو غاړه غوټه وته وای غاړه غوټه د کافر دا بداغی وعلم پوشه انما غنیمتم من شین هغه چې حاصل کړئ تاسو په جنگ سره من شین څه شی نو پان نری لای خمسه د تقسیم طریقه وستاره یسالونک عن الانفال انما غنیمتم من شین پان نری لای خمسه دا جواب دی او تاسو ته مویل د غنیمت مسائل په دې صورت کې په دوه آیاتونو کې اول کې اجمال دی کې اختلاف مکوئ جنگ ته دوام ورکړئ بیا چې کله غنیمت هم ویوړ خپل علاقې ته په غزه کې به تقسیم یو خپل علاقې ته ویوړي دغه اختلافي مسائل دي او فقهای کرام هغه پوره ذکر کړی دی خو چې جنگ کې کامیاب شول او شی دی حاصل ک نو وسته تقسیم طریقه دا ده حاصل دا ده ټول مال به پنځه حصے شي پنځمه حصہ به کې الله تعالی ته ورکړل شي بیت المال ته ورکړل شي هغه بیت المال نو بیا په چا باندې تقسیمیږي د الله ذکر په کې تبرکان شوی دی د نبی صلی الله علیه وسلم په ژوند کې اور کړی کېده نبی علیه الصلاة والسلام وفات شوی دی د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه وروسته هغه عیسی ساقطه ده یو قول لمپسرینو دویم قول دا دی چې هغه به ورکړی کېږي بیت المال کې به جمع کړی شي او کم چې د قرآن او د حدیث عالمان دي ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم وارثان دي هغې ته به دغه ورکړلی شي دویم قول به کې لمپسرینو دا دی ذیل قرباه د نبی صلی الله علیه وسلم خپلوان هغه ته هم د دغه پنځمې حصے نه برخه ورکې کېدله نو دا غینه مراد د نبی صلی الله علیه وسلم قام قبیله د بنو المطلب او بنو هاشم چې کوم دغه خلق دین هغه ته ورکې کیږي ول یتامه یتیمانان ته مسکینان ته ابن سبیل مسافر ته ورکې کیږي دا د بیت المال خبره شوله نور باقی 15 حصے څلور حصے چې کوم پاتې لري نو غو په مجاهدینو باندې تقسیم کړل شي بیا به کې اختلاف دی سورلۍ والا ته دوه برخې دی یا یوه برخه ده نو هغه بیا ځان ته خبره ده جدا او که چرته امیر د مجاهدینو اعلان کړی د چا لپاره د سلب وغیره هغه به تیم مخکې ورکړلی شي د انعام اعلان یې کړی دی ورته دا یې ویل که د پلاني پوجي سر چا راوړ د کرنل چا راوړ هغه به ورته ورکړلی کېږي د هغې تفصیلات بیا د فقې په کتابونو کې شته او په حدیث کې هم راغلي دي وعلم ان ما غنیمتم من شین پوه شي هغه چې حاصل کوي تاسو په جنگ سره څه شی د کافرانو نه پنه الا خو سود الله تعالی لپاره پنځمه برخه راغی ده ولی رسول او د الله تعالی پیغمبر لپاره د ولی ذل قرب او د خپلوانو د نبی اسلام لپاره ده ولی یتامه د یتیمانان لپاره بیت المال د یتیمانان لپاره ده ول مساکین او د مسکینانو غریبانو لپاره ده ابن سبیل او د مسافرو لپاره ده بیت المال کې مال شته ورشه کندلتی ورکا روجه ده هغه خرچه په وکړه کنه روزه ماته دي چاله ورکه گاون کې غریب دي مسلمانان دي هغه باندې خرچه وکړه یتیمان دي اختر را روان دي کپڑے ول په جوړی ک او هغه له پیزار واخله دا بیت المال له وس د ذکر مسلمانانو برخه ده ان کنتم امنتم بالله که تاسو ایمان راوړی په الله تعالی باندې دې ځای کې ان کنتم آمنتم بالله ویلی دی مفسرینو ذکر کړی دی امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح البخاری کې مستقل باب درې لپاره قائم کړی دی باب بابن اعداء الخمس من الايمان خمس بیت المال تور کول د ایمان علامه ده او په دې طریقه باندې تقسیمه د ایمان علامه ده تقسیم بکیره بیت د د مال غنیمت تقسیم په دې طریقه باندې کې خو په دې کې نن سبا ډیر مشکلات هم شته مشکلات دا دي چې د مجاهدینو زیاته خرچه هغه هم ډیر ځایونو کې داسې چې هغه د بیت المال نه تور کړل کی نو د جهاد کله تشکیلات خو کله کلی او غنیمت پکې راشي خو بل طرف تر مجاهدین نور ضرورت کر په عام حالت کې د بیت المال لور کړی کی باید پدې کې محققین او علما کرام شيوخ مفتیان پدې کې کینی او دې باندې پوره خبره وکړي نو دغه ډیر زیاته خی ان کنتم آمنتم بالله خو لیکنه د غنیمت تقسیمول پکار دي په هر ته په هر حالت کې د غنیمت تقسیمول پکار دي ان کنتم آمنتم بالله کتا ایمان راوړی په الله تعالی باندې و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان و ما انزلنا دې کې ترجمه را شي کوي او یقینم کړی په مدد باندې چې را لېږلی مونږه علی عبدنا په خپل بنده باندې یوم الفرقان په ورځ د فیصلې باندې په ورځ د جنګ بدر باندې که دا یقینا می چې دا ملایکه الله تعالی را لېږلی دا امداد را سره الله تعالی وکړه نو د الله تعالی په امداد باندې دا غنیمت حاصل شو په الله تعالی باندې دغه یقیني چې الله تعالی را سره د امداد وکړه نو په دغه طریقه باندې تقسیم کوي ستا خپل اختیار نشته مجاهده دا کومک د سره الله تعالی کوي د امداد د سره الله تعالی کوي یوم الفرقان یوم بدرین الفارق بین الحق والباطل د غزوه بدر ورځ ته یوم الفرقان ځکه وای چې پای کې حق او باطل چې دا بالکل ښکارا شول یوم التقل جمعان په ورځ باندې چې مخامخ شول دوړ یو بلته والله علی کل شین قدیر الله تعالی پر شی باندې قدرت والا اذ انتم بالعدوه الدنیا تاسو ته ما ویل د خپل شیخ صاحب رحمت الله علیه په حواله باندې هغه به دا خبره بار بار کوله جهاد مسله چې الله تعالی بیانوي نو ټولې مسلې الله تعالی بیانوي نقشه د جنگ بدر نقشه د جنگ بدر اوس دا د میدان جنگ نقشه الله تعالی خې په دې کې دې ته وای ګټونه دا ټول ګټونه الله تعالی بیانوي دا د مون مسله الله تعالی او یقیم الصلاه بس مونږ کوي نو بس دا خبره ده قران کې بس دغه وختونه نور تفصيلات دغه په حدیثو کې دي او دا سی بیا په قهای کرامو ذکر کړی دی خو چې د جهاد مسله الله بیانې نو ټول الله اړخونه بیا بیانې دشمن د باندې راغره مونږ ټیم دې سبا کې الله سورته خوف پک مخکې ذکر شوی دی دغه تفصیل ویل شوی نو کله د غنیمت مسائل کله الله تعالی وای کله الله تعالی د سی وای چې پدریو فوق العناق دا سټونه تی وه نو کله الله تعالی وی په دې لاس باندې ول خو یو ډز وک کنه په دې پوجي په دې لاس کې دغه راغیسته لري دا ټوپک راغیسته لري دا لاس ول ولا غر کې کتبای کا نو کله الله تعالی د سوی قاتل او ائمه الکفر گاړی را روان دی او بم دی ته یخو دی نو کم چې پکې غټه انټن په ولاړه د پکم گاړی باندې کرنل میجر دی پکې کنه نو پاغي باندې را پاسه وغه مردار کړه مشران پکې مردار کړه الله تعالی داسې طریقه ښیي نو کله الله تعالی وایي طالب جانه و اعد لهم استطاعت من قوه اسی مکینه تربیت کوه او د جنگ طریقه زده کوه کړه الله تعالی دغه ټول مسائل الله تعالی بیان کړی دي ډیر مسائل الله تعالی بیان کړل قرآن کې نو د جنگ بدر د محاذ محاذ جنگ نقشه په دې آیت کې د دې آیت خلاصه سره د محاذ جنگ نقشه مفسرینو ته په دغه دغه باندې ټاپک ورکړی دی په دغه نوم باندې اذ انتم بالعدة الدنیا کله چې وای تاسو په غاړه نږدې باندې د مدینه طرف ته وهم بالقص وهم بالعدوه القصوى او و دغه مشرکان په غاړه لري باندې د مدینه طرف نه ورک بو اسفل منکم او قافله د سوداګرو ښکته روانه او ستاسو نه هغه ښکته روانه دا نقشه شوله جنگ بدر نو تاسو ته ما مخکې خبره کړې وه که نه نبی صلی الله علیه وسلم د مدینې نه روان دی نبی علیه صلات وسلام د مدینې د طرف نه لاړ د مسلمانانو لښکر په یو طرف باندې بدر چې دا یو خړګی ده الته یو کویو نو په میان کې یو خړ دی نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چې لاړل د مدینه طرف نه نو دا د مدینه په طرف باندې یو دا خړګی د مدینه په طرف باندې او بیا په مینځ کې خوړ دی نو پوری طرف ته چیرې بیا د مکی سایډ طرف دی هغه دی نو مکی مشرکان دغه طرف نه راغلی او مسلمانان پسې دې طرف نه ورغلیو نو دې دې کې اوس معنا دا شوله او اذ انتم کله چې وای تاسو بل عدوه دنیا په غاړه نږدې باندې د مدینه طرف ته دغه کندې په غاړه باندې وای تاسو هغه مدینه طرف ته نږدې و ځکه تاسو ور دې طرف نه تری وای و هم او دغه مکه د مشرکان بل عدوه القصوى په غاړه لری باندې د مدینه طرف نه چې کومه غاړه لری و نو هغه بله تلګ لري وکنه هغه مکه طرف ته نو پاغي باندې مشرکانو ورک واس بلمونکم او قافله د سوداګرو خکته طرف ته روانه واستاسونه تاسو ته ما ویلیو د دریاب په غاړه باندې ابو سفیان روانو د کی اشاره داغی ته ول ولو تواعدتم لاختلفتم فی الميعاد او مفسرین لیکلی دي دا ورک واس بلمنکم د دی او د بدر په مینځ کې تقریبا 3 میله لار ده پدې کې دومره فاصله په مینځ کې چې دا روانو مونږ خو لیدلی نه دی خو د قرآن نه داسې معلومه و داسې دې ته وایي د زړه په بصیرت باندې مونږ روان یو وایي د زړه په سترګو باندې زه دا ینم او چا چې کم حاجیان صاحبان هلته کې تلي او سعودي ته څوک تلي دغه حالات دغه ځای به هغوی لیدلی د د بدر چې کم میدان دی هغه به هغوی لیدلی خو لیکن په قرآن کې دغسې دي دا ترتیب ښودلی شوی کیدای شي اوس هغه نقشم لږ بدل شوی خو لیکن ځای دغه دی ولو ولو توابتم لختلفتم فی المیعاد او که چرته لوس کړی تاسو د یو بل سره د جنگ کولو لختلفتم فی المیعاد خامخا اختلاف بکړو تاسو په وخت مقرره کې ولکن لیقضی الله ولکن د دې په عبارت کې تقدیر دی لیکن جمع کړل الله تعالی تاسو بغیر د لوز نه اے دا دا جنگ خو چیرې ده سه ډاریک دا دغه جوړه شوله قصه جوړه شوله کله کله مجاهدینو سره تیاری نه کړي خو بس وای دا غره پوج راغی وروخه جې پی نو بس بیا د مخې سره چې څه شی د لاس ته درځي نو په هغې باندې بیا ورځې که نه الله تعالی وایي دا ترتیبات خو ما جوړ کړل سمدست جنګ وشو خو لیکن که تاسو سره یو بل سره لوس کړی وی د جنګ کولو نه کیدای شي اختلاف هم پکې بیا راغلی وی تاسو یې شاته شوي وی هغو شاته شوي وی لیکن الله تعالی جمع کړلی بغیر د لوز نه لیقضي الله الله دا کار ولې وکړه دې لپاره چې پوره کړي الله تعالی امرا هغه کار کنه مفعوله چې هغه مقرر کړلی شوی دې دې کې مراد درې نه سره کم کار مقرر کړل شو چې هغه وشو تفسیر مدارک وی هو اعلاء کلمت الله ونصر المؤمنین وقهر الاعداء الله تعالی دا فیصله کړې و چې دا خپل دا خپل کلمه پورته کومه د دې مسلمانان د مسلمانان منم پرې کافرانو باندې دا طالب به منی په دې باندې ځان پوهه کا طالب دی طالب په دنیا کې منل دی خلکو کافرانو او مانه وسته طالب سره چیړ نه کیږي طالب سره چیړ مکوه الله دا غوښتله چې دا طالب ومني دا پیغمبر د مکې نه شړلی او دایره باندې منه چې دا یو قوت ته ومنه دا قوت به منی خامخا د طالب لیقضی الله جمع کړی الله تعالی بغیر د لوز نادر پرج پوره کې الله تعالی امر نه کار کنه مپوله چې مقرر شوی هو اعلاء کلمت الله ونصر المؤمنین دا الله سره الله تعالی الله تعالی سره الله تعالی امداد وکړ مجاهدینو سره وقهر الاعداء او دشمنان غوسه کړل هغه کمزوري شول او یا کسان به کې مردار شول ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم دو مطلبونه دي او داسې وای دا خلک داسې وای وای دا آیات د مشکلاتو نه دی مفسرینو لیکلی خو زه تاسو ته دوه مطلبونه وایم ان شاء الله مشکل پای کې حل کیږي بیا بیخي یو قول مفسرینو دار چې مراد درې نه د هلاکت نو مراد مرګ دی او د د هلاکت نو مراد مرګ دی او حیات نه مراد تیرې هغه ژوند دی نو معنا به دا شي دی لیهلکا من هلکا دیر پاره چې مړه شي هغه څوک چې هغه مړه شول عن بینتین ورستو د لیدلو د توحید ورستو د لیدلو د دلیل د حقانیت د نبی علیہ السلام نه و یحیی من حیه او ژوندې پاتې شي هغه څوک حیا چې ژوندې وو عن بینتین وروستو د لیدلو دلیل نه الله تعالی څخه کافران مشرکان پر مکی پر غزوه بدر کې مردار کړل نو کما چې مړ شول هغه هم دلیل د حقانیت د نبی صلی الله علیه وسلم ولیده ویلی دا و چې دا په حق باندې دی لیهلک دیر پاره چې مړ شي هغه څوک چې هغه مړ شو عن بینتین ورسو دریدلو د دلیل نه دلیل د حقانیت د دین ولیده چې دا دین اسلام حق دین دی دا د الله تعالی پیغمبر حق پیغمبر دی و یحیی او ژوندې پاتې شي من هغه څوک حیا چې ژوندې او عن بینتین ورستو د لیدلو د دلیل نه هغه هم دلایل ولیدل چې دا خلک په حق روان دي یو طرف ته زر کسان هر قسم اسلحه او سره ده بل طرف ته په تش لاس باندې سر جنگي کې 314 کسان دي بیا مغلبه مومي او بیا کسان مرداریږي خو ته به دې باندې پوه شې کنه چې دا په حق روان دي او ته په نه حق روان دي و یحیی معنی مې توکړه چې ژوندې پاتې شي که چا د سیمانه وکړه چې یحیی ژوندې شي نو دا سه مړو بیا ژوندې شوله نو دغه معنا صحیح نه ده که دغه معنا څوک کوي نو دغه صحیح نه ده و یحیا ژوندې پاتې شي من هغه څوک حیا چې ژوندې پاتې شو ان بینتین وروستو درېدلو د دلیل نه دویم معنا په سرینو ذکر کړې ده دې کې د هلاکت نو مراد کو پر دی او د د حیات نو مراد کې ایمان دی ډېرو په سرینو دا قول غوره کړی دی او غوره او راجح هم ده لیهلک من هلکان بینتین دیر پاره چې په کوپر باندې پاتې شي هغه څوک چې په کوپر باندې ټینګ و عن بینتین ورستو دلیدلو د ورستو د ورستو دلیدلو د دلیل نه دلیل د حقانیت د پیغمبر او دلیل د حقانیت د اسلام ولیده نو که وس په کوپر باندې پاتې کیږي خو لیکن حجت په قائم شو و یحیی من حی عن بینتین او ژوندې شینی ایمان راوړي هغه چا چې ایمان راوړی عن بینتین ورستو دلیدلو د توحید نه ورستو دلیدلو د دلیل نه صحابه کرامو زلم مضبوط شو او دغه سي چا چې ایمان راوړل نو هغه دلیل د حقانیت د پیغمبر ولیده دلیل د حقانیت د اسلام ولیده نو ایمان راوړ نو دواړه طرف ته په دلیل دلیل باندې خبره پاتې شوله که څوک کافر دی نو په هغه باندې حجت قائم شو او که چا ایمان راوړ نو هغه هم د ایمان راوړ د دلیل دلیدل نو ورستو چې دلیل یې ولید چې دا پیغمبر په حق او دا دین اسلام رښتونه دین دی و ان الله لسمیع یقینا الله تعالی هر څه لسمیع خامخ هر څه اوري عالم پوهه په هر څه باندې اذ یریکم الله فی منامک قلیل ولو اراکهم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولكن الله سلم انه علیم بذات الصدور دې آیت کې الله تعالی بل علت ذکر کړي نبی صلی الله علیه وسلم ته او دغه سی صحابه کرامو ته الله تعالی دا کافران او خودل په خوب کې لګ نبی علیه الصلاه والسلام وځه شوی ولګ نو خو به ورید چې دا ډیر زیات لګ دی ورشي پی نو بس جنگ جوړ شو چې دو پوجان لس طالبان یو دو پوجان په یوه کې ویني نو څنګه چللی بیا پسې ورځي او پسې کنه ورځي پسې خامخا پسې ورځي تیزی ورشوله تیزی ورکړل شوله په جنگ باندې ایز یوریکهم الله کله چې او خودل تا ته الله تعالی دا کافران په منامي کا استا په خوب کې قلیلا لګ ولو اراکهم کثیرا او که خودل یې وتا ته ډیر لپشلتم نو کمزوري شوی به ولا تنازعتم فی الامر او خامخا اختلاف بم کړو په کار د جنگ کې په وارد جنگ کې اختلاف بم دا کړی او چې تاسو ویلی چې دا موقع اوس د جنگ نه ده تیاری به له وکړو دا کافران ډیر دي او یو هوان به پیدا کو یو د شکه په کار ده زکویک په کار دی او د جازونو د ویشتلو لپاره څه شی په کار دی خو الله تعالی وایي چې بس الله د زړه ښکاره کړله نو د مجاهد په زړه کې د دیو د جازونو نه او د دیو د دغه د توپونو نه الله تعالی د مجاهد د زړه نه دغه یره ویستلې ده نو بس سره جنگیږي ولکن الله سلم لیکن الله تعالی بچ کړی تاسو له کمزورۍ او د اختلاف نه اختلاف هم تاسو په مین کې رانغی او دغه سي کمزوریم دشمن ته هم ښکارا نه کړله مجاهد به دشمن ته داسې نه وایه چې یاره زه کمزوری یم او په دې وخت کې نه او په بل وخت کې چې کله راځي او کله ستا خوښه وي نو جنګ ته موږ د تیار یو ته هم تیار شه موږ هم تیار یو بیا دا د اسلام د دین اسلام او د کفر معرکه ده مقابله ده دا به چلیږي پته به لګي چې څوک یې ګټي او ګټي یې څوک الا ان حزب الله هم الغالبون کلمت الله هی العلیا د الله تعالی قانون زنده باد مجاهدین چې د الله تعالی د د قانون لپاره جنگیږي هغه زنده باد دي دا غینه ګټل نه شي ځان به اسې ستړی کی او ځان به غر کی لکه دا څنګه چې غر کې دا ملک د نوم زی په دی باندې ځان خپوی کار نه شي ګټلې دا جنگ زر ته بیا هم نه شي ګټلې شل کاله به تیر شي اتیا کاله به تیر شي خو نه شي ګټلې او امیر سه محترم بویل دا دوی ملته ده دا زمونږ خپل مرزي ده چې کله رواني گزار کو لس کاله بعد او کشل کاله بعد اوس هم دا ډیر زیات تیزی ده په جنگ کې روانه زما خپل نظر داره چې جنگ څومره په قلاره باندې کی ستانه خو مصرف سم کی ستا خرچه خو روانه ده اقتصاد د غر کېدو ته روان دی امیر سه محترم به یو سړی ډیر زیات بهادر سړی وای خلک مشهور وی چې څوک ونی ته وخیږي او دوله لا دوی ملت نه ور کړی هغه را کوس کړی هغه سړی یو سړی خبر شو په کلی کې راکوي دا پرشیا ده و یو کنه ته خبر نه په دوی ملت باندې سړی را کوزي وی صحیح ده نو لاړ پسې هغه سړی ویل کدا خبره رښتیا ده د سمات واوریدل چې څوک ونی ته وخیږي تا ولا دوی ملت نه ور کړی تارا کوس کړی وې دا پرشته ده او بالکل دغه سره دوی ملت ملا ور کړی نه یو سړی مرا کوس کړي وې زه وونه ته وروخه یم ته مرا کوس کزا شل شل شل ته ورکا ته مرا کوس کزا وې سید وخه یا ونه ته سړی وخته نه دوله یولا ته ورکړه اوس برغه په ونه کې ناشته ورکا او شل خو ورکا هغه ورته وایي څادر یې ښه خور که باله خیزان لر کور نه وړی والته کې په قلاره باندې سملاسته ډوډۍ مړې ده وی ما خو له بچو ته ویل یا ورل ډوډۍ راوړي دا زما خو خره که دوی ملته ما بل سبا ورکوله که میاش بعد مې ورکوله که شل ورځې بعد مې ورکوله دا زما خپله خوښه ده چې کله ملت ورکوله راکوس شو سړی وی منې که نه منې دا خو مار ته ویلو چې ما دوی ملته نه ورکړی او ته به راکوس شوې دوی ملته مې نه ده ورکړی راکوس شولې که نه دا د طالب دویمه لته چې دا که دا یې هر کله ورکړله صحیح ده نو داسې ده چې جنګ به کوه ته هم د دغه نه پکې مه وځه وړاندې د جنګ ستا سره جنګ چې کوم اصول دي د هغې نه وړاندې پکې مه وځه مه ځه چې کومه به ستا کوم اصول وي بس هغه استعمالوه خیر دی مشکل نه لري ایز یریکم الله کله چې خودل کله چې خودل تا ته الله تعالی د مشرکان په منامي کا صاحب خوب کې قلیلا لګ ولو اراکهم کو خودلی وتا ته کثیرا زیات لفشلتم نو کم زوري شوی بوي ولا تنازعتم فی الامر او اختلاف بم کړی په بار د جنگ کې ولکن الله سلم علیکن الله تعالی بچ کړل تاسو رقم زوري د اختلاف نه انه علیم بذات صدور یقینا الله تعالی پوهه په خبرو د سینو باندې الله تعالی پوهه سوال او جواب کما مره مخکې تیر شوی دی سوال هم د ددا کړو د دې کې الله تعالی وی چې لګره تو خودل نو سوره ال عمران کې الله تعالی وی مثلیهم رأی العین الله تعالی ته د چانو خودل نو هغه ځکه مر د سوال او جواب کړو چې دا مختلف حالات دي په ابتدایي حالات کې الله تعالی صحابه کرام دا نبی صلی الله علیه وسلم ته مشرکان کم خودل نو کله چې خو ورغلل نو بیا چې وردننه شولې لکه اوس ته دا وی چې مړه دا خو یو څو کسان دي نو څو کسان چې رته وای خو بیا خو ورځي کنه او کده سره ته وای چیرې سل غاړي را روان دي و دې و دې سره ورچا پلارو جنگي نو کله چې جنگ شروع شونه بیا تر ډیرو خودل زکه بیا په ډیرو کې ډیر لګي په ډیرو کې بیا ډیر لګي کنه نو په ابتدایي حالاتو کې رته لګو خودل دا مختلف حالت دي غزوې بدر نو کله ډیر او کله لګو ته الله تعالی خودل مقصد پدې کې پدې ټولو خبرو کې دا حکمت د الله تعالی پدې کې دا چې دا جنگ خامخاو شي نو جنگ خامخاو شو بس کار پکې وچلې ده الله تعالی دې یو څو گزارونه برابر کړي پاکستان باندې مسلمانانو په خپل دعاګانو کې د پښمنۍ په دعاګانو کې دا سه ماخام د رجمات په وخت کې دعا کوي دغه سره قران درس ختم شي مجاهدین ته دعاګانې کوي چې الله تعالی دغه ایسی او دغه بی دین او دغه مرتدین چې الله تعالی د یو څو پیدایانو استشهادیانو ښکار کی او الله تبارک تعالی د ټول مؤمنان مسلمانان مجاهدین چې هغه د د جنگ اراده لري د کافرانو سره الله تعالی د خپل خپل اهداف ته ورسي امین په ټول وای الله تعالی د خپل خپل اهداف ته ورسي امین الله تعالی زمونږ د دعا قبول کړه الله مونږ عاجزان یو الله مظلومان یو او الله تعالی ستا کتاب ته ناسي الله تعالی ستا د یری نم د سار نه په دی خو باندې خوراک نه کړي الله تعالی زموږ د دعا قبول کړه الله چې څومره استشهادیان دي الله تبارک تعالی دغه کندکونه نورم زیات کړه الله تعالی چې دغه څومره مهمات لګي الله ستا سره په خزانو کې کمی نشته الله تعالی د خپل خزانو نه دغه ترتیبات جوړ کړه الله تعالی د دشمنانو سترګې په دې باندې لاندې کړه الله تعالی خپل اهداف ته ورسوه و اذ یریکهم اذا التقیتم فی اعینکم قلیلا او کله چې او خودل او په دې قانون کې دا شپږم قانون دی او دا په دریو آیاتونو باندې مشتمل دی دا شپږم قانون کې شپږ خبرې دي په شپږم قانون کې شپږ خبرې دي مجاهدینو که ځان کامیابول غواړئ نو دا فارمولې خپلې کوئ دا نسخې خپلې کوئ کامیاب بشئ نو دو قسم فارمولې دي یو د بارودو فارمولې دي نو د بارودو فارمولیم ټیټ کوي او هغه هغه ته الله تعالی اشاره کړې ده ورستو واعد لهم مستطاعت من قوه د بارودو فارمولیم ټیټ کوي نو دا غي سره سره استاسو کم معنوي قوت ده باطینی قوت ده دا ځان کې تقوا پرېزګاری پیدا کوي ذکر اسکار زیات کوي دشمن ته ټینګ شي د الله تابعدار شي د الله تعالی د پیغمبر تابعدار شي اختلاف مو جوړوي په تکلیفونو باندې صبر وکړي فتح ستاسو ده نو دې ځای کې دا شپږم قانون د شپږ خبرې کې الله تعالی بیان کړلې په دریو آیاتونو کې په دې اولنی آیات کې الله تعالی ذکر کړی دوه خبرې او په هغې باندې نتیجه مرتب کړې ده د فلاح یعنی که دا دوه کارونه هم چا کم مجاهدینو په ځان کې راوستل الله تعالی به بیا هم کامیاب کړي دا یې ته پکې اشاره ده یا ایه الذین آمنو ایمان ولو اذا لقیتم پیتن کله چې مخامخ شي ډلو د کافرانو سره پس بوتون مضبوط شي هغې ته ځان کلک کوي ته پس بوتو یې کلکیږي به ته ځان ورته ټینګ که ټینګ لږ وخت دی سخت را تیری که خو ټینګ شه ورته بس شاته ترې مه راځه او ځان پسې چرته کافران ورته هغه پسې ونه تخت ونه خندې چرته پس بو تو ټینګ شوی ته ثابت قدم شوی ته وذکر الله کثیره او دا به نه دوی ملت پورې به انتظار کوي چې هسې نه چې لس ورځې دی دغه وکړه لس کاله یې تېر شول او بس وی چېره دا هجرت خو ډېر زیات اوږد شو نه هجرت به خپل ماته هم نه نیت به دا کې چې زه نه ځم واپس خپل علاقې ته زاړو ځم نه ځکه ما هجرت کړی دی خپل هجرت به ماته نه خو د الله تعالی قانون ته به دغه خلک خامخا سلنډر کوه دغه عزم ته وکړه نو بس ان شاء الله کامیاب به بیا پس پوتو مضبوط شه واذکر الله کثیره یادوي الله تعالی لره ډیر لعلکم تفلحون دیر پاره کامیاب شه وذکر الله کثیره په دې کې دعاګانې غوښتل د قران کریم تلاوت کول دغه سی ذکر اسکار کول او مخکې سورۃ البقره کې ذکر شوی مجاهده د الله تعالی ذکر ډیر زیات کوه قیاما و قعودا و علی جنوبهم ولاړې د الله تعالی ذکر کوه ناس د الله تعالی ذکر کوه او دغه سی پروتین د الله تعالی ذکر کوه په هر حالت کې ذکر کوه تاسو ته ما ویلله چې کم مرګري تشکیل لته لري نو پاسې کنه دومره خوې هغه سخته سخته برداشت کوي او ځان تشکیل ته ځان تیار کړی دی لوګه برداشت کوي تند برداشت کوي پیاده سفر برداشت کوي او د دې په هر وخت کې امکانات دي چې په پیوله کې شهید شي نو ته دومره کولای شي کنه په خپل کور کې نه سي په خپل کور کې یخنی ګرمي ته نشته لري نو اوبر واخله د شپې پاسه یو سلور رکعت دوه رکعت مونږ وکړه د دې لپاره وکړه چې الله تعالی مجاهدین کامیاب کړي ستا برخه به سره شي مکمل ستا حساب به سره شي واذکر الله کثیر یادوي الله تعالی در ډیر ابن کثیر رحمت الله علی د مسند احمد په حواله باندې یو حدیث نقل کړی دی ډیر عجیبه دی هغه یو حدیث په وایي بیا مخې ته ځو نبی صلی الله علیه وسلم ته سره راغی د الله تعالی پیغمبره ای المجاهدین اعظم اجرا په مجاهدینو کې د ټولو نه زیات اجر د کم یو مجاهد دی ای المجاهدین اعظم اجرا د کم مجاهد ثواب او اجر زیات دی نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل اکثرهم لله ذکرن چې د الله تعالی ذکر زیات کین او هغه مجاهد د ټول مجاهدین نه کامیاب دی الله تعالی باغی له زیات ثواب ورکړي به د الله تعالی پیغمبر ایو صائمین اکثر اجرا پروجدارو کې چا اجر او ثواب زیات دی روجدار اوس خو روجه ده کنه په روجدارو کې د کم روجدارو ثواب زیات دی نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل اکثر اکثرهم لله ذکرن چې د الله تعالی ذکر زیات کړي په د الله پیغمبر په منځ کوونکو کې زیات اجر او ثواب د چا دی و چې ذکر زیات کړي دا سی بذات زکات کوونکو کې حج کې صدقه کې په ټولو کې او دغه ویل نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل عمر رضی الله تعالی عنہ و ذهب الذاکرون بكل خیر بس ذکر کون کې په هر خیر کې وړاندې لاړل مخې ته لاړل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل اجل او هم دغه سره نو په ټولو مجاهدینو کې غوره هغه دی چې الله تعالی ذکر زیات کوي په روزدارو کې ټولو نه بهترین هغه سره دی چې الله تعالی ذکر کوي په منځ کوونکو کې د الله تعالی نه د الله تعالی په نسبت باندې د ټولو نه غوره هغه دی او زیات اجر ته الله تعالی ورکوي چې هغه منځ کې ذکر زیات کوي دا پکې قران کریم ته ناسته او یار قران کریم ویل دا ټول ذکر دی او دا بهترین ذکر دی دا بهترین عبادت دی نو وذکر الله کثیر یادوي الله تعالی لر ډیر لعلکم تفلحون دیر پارچ کامیاب شي واطیع الله ورسوله او تابعداري کوي د الله تعالی او د الله تعالی پیغمبر ولا تنازعو اختلاف مو جوړوي په خپل کورنۍ کې په خپل تنظیم او تحریک کې اختلافات مو جوړوي په تب شلونو بوزدیله بشي کمزوري بشي وتظهر ريحكم او لاړه بشي دبدبه ستاسو وصبرو صبر کوئ ان الله مع الصابرین الله تعالی مرګره د صبر نه کوي بن نصر والعون الله تعالی ور سره امداد وکي ولا تنازعوا اختلاف ما جوړوي نو اختلاف چې کم څوک جوړی دا د منافق صفت دی کم مجاهد چې اختلاف جوړی په جهادي تنظیم کې او د مجاهدینو په سب کې اختلاف جوړی نو په د باندې د منافقت لیبل لګیدل به حساب به وجه اختلاف جوړول بس دا چل یار دا چل دا چل نه دی هیڅ چلم نشته بس خپه قرار باندې کینه jihad کولای شي وای کنه شي د مسلمانانو په تنظیم کې د مسلمانانو په جماعت کې اختلاف پیدا کول نو دې دې کې معنی دا شوله که په تاسو کې اتحاد اتفاق نو په هر ځای د دشمن باندې به ورننه وځئ په هر سوله په هر په هر دغه باندې په هر چونی او په هر ځای باندې د دشمنانو به تاسو الله تعالی ور داخل کې لکه سرنګ چې د هوا مخه څوک نشي نیولای نو دغه سی بس تاسو مخم څوک ونه نیسی بس داو کې وته ځواري کوم کې اختلاف د بکراغه نو ټیرم پینچر شو کنه بس هوا لاړه زما استاد چې ما د احادیثو دوره د هغې نه کړې ده زمونږ شیخ الحدیث رحمه الله اوس هغه وفات شوی دی الله تبارک تعالی دې د هغې مغفرت وکړي الله تعالی دې درجات بلند کړي دا ځای هغې وایه وته د هواري حکم نو دې دې کې معنا داسې وکړله او مقصد یې زمونږ د پویولو دپاره یې داسې ویل وایي ګورئ زه تاسو ته یو مثال در کومه ګاړی دی ګاړی په ټیرونو باندې روان دی دا ټیرونه چې دي دا ډک دي د هوا نه دننه نو کله چې د ګاډي ټیرونه برابري د ګاډي ټیرونه برابر دی او پغې کې هوا ده نو دا ټیرونه هم د خپل وزن برداشت کولای شي څومره درون ګاډی دی ګوره په شل او په دیرش کسه باندې ګاډی نه اوچتیږي او بعضې ګاډی خو ډېر زیات درانه بیا نو دا د ټیر کې کله هوا د نو خپل بوجم برداشت کولی شي بیا په دې ګاډي کې لس ټنه شل ټنه دیرش ټنه مالب کې چولی دی هغه برداشت کولی شي نورې سورلۍ هم وړلی شي خو لیکن کله چې د ګاډي د ټیر نه هوا وځي نو بیا خپل ځان هم نشي وړلی بیا خپل ځان هم نشي وړلی نو کله چې مجاهدینو کې اتحاد اتفاقی نو دغه سي خپل تکلیف برداشت کولای شي بل ورور مؤمن مسلمان دغه هر څه برداشت کولای شي هغه هم د ځان سره ساتلی شي وی راځه سړیا کیږي به بس دوه مرګي ورونه یو خو لیکن کله چې اختلاف راشي نو بیا ځان هم نشي ساتلی بیا خپل تکلیف او سخت هم نشي برداشت کولی هغه نشي برداشت کولی بیا دا ډیر ګران کار دی الله تعالی دی د ټوله دنیا مؤمنان مسلمانان او مجاهدین الله تعالی دی د اختلافاتو نه بچو ساتي کله چې د دنیا مجاهدین دا یوي نو ان شاء الله بیا غلبه د مسلمانانو ده یوازې عام یوازې د مجاهدینو نه الله تعالی دی عام نور مؤمنان مسلمانانو کې اختلاف نه راولي په کور کې خزه او خاوندي او دغه سي مور او پلار او اولاد دی الله تعالی دغه په منځ کې اختلاف نه راوړي په دې باندې چې د د خدای او د خاون په منځ کې اختلاف شیطان پیدا کی نو ابلیس ولا په شا باندې ټپ ورکی او دا ته وای چې وسه کار تا کړل نو چې تنظیم جم... تنظیم چې ټوټي ټوټي کی او دا سی په مسلمانانو کې اختلاف پیدا کی په مجاهدینو کې اختلاف پیدا کی او بیا د خپل د یو بل چې رخ پی وهی کافران برازي هغه که هر څه کوي د مسلمانانو په سرونو باندې لوبي کوي او دا خپل ورور مسلمان تنخته لري نو بس دغه الله تعالی بیا دغه سره پویږي نو وسبرو صبر کوي ان الله مع الصابرین صبر کوي درې قسمه صبر دی صبر کوي په طاعت الله تعالی باندې وسبرو صبر کوي د ګناهونو نه ځان بچ کوي وسبرو زخمی شي دغه سی پلار رور دی شهید شي زنانه د هغه خاون چې هغه شهید شي نو صبر کوي دا راځي وروره په جنگ کې دا خبره راځي اول ځان خو تللی نو بیا د ورستو دغه نه کار شروع کړي الحمدلله مونږ ځان تللی دی الله تبارک تعالی دې ټول مؤمنانو مسلمانانو ته استقامت نصیب کړي ولا تکونو کلذین خرجوا من دیارهم او مکیږي په شان دا کسانو باندې په دې کې غشپګم خبره بیانېږي لنډه دا شوله چې طالب جانه مجاهده هغه خوی بوی مې اختیار او هغه صفات په ځان کې مې پیدا کوه چې هغه په کافرانو مرتدینو په منافقانو کې دي ته خو د هغې په خلاف راپاڅېدلی نو چې دغه کارونه ته په ځان کې پیدا کړي نو دا بیا څنګه عجیبه خبره شي ولا او درې کارونه دی پاره کې مشابهت بالکل ځان ته وساتي ولا تکونو کلذین خرجوا من دیارهم مکیږي په شان دا کسان باندې چې راوتی د خپل کورونه بتورن په لوی سره وریا الناس او د پاره د ځان د خودنې د خلکو یسدون عن سبیل الله او خلک یې منکول د لارې د الله تعالی نه د مکی مشرکان چې کله راوتل به تورن په لوی باندې راوتل په تکبر باندې نو تاسو ته ما دا غټه کې ویلو مفسرینو لیکلی دي وای سو په زنجیرونو کې ژوندۍ راولو صحابه ته ویل وای سو چې مړکو او دا ډېر خبره وکړه دا او خان بالده کې حلال کو یو جشن بوکو الله تبارک تعالی او وای چې د هغې په شان د کیلویي مه کوئ سوال او د هغې جواب زبردست سوال حدیث کې راځي یوه خویله د الله تعالی خوښه شي یو قسم تکبر د الله تعالی خوښ دی هغه سره د دشمن په مقابله کې تکبر چې دی او ځان کمزور نه ګڼل دا عبادت دی او دې ده کې الله تعالی چې لوی بنه کوي تطبیق دار دوانو کې مفسرین لیکلي محدثین هم لیکلي دي یو ظاهر د طالبیان د مجاهده او دویم چیرې باطین دیستا نو په ظاهر کې وزان دشمن ته کمزور نه ښکارا کې دا به ته نه چې را وس کارتوس نشته بیا به ګورو نه او ته راوځه ګورو به الله تعالی بر سره امداد کوي کنه او دا ته وایا الحمدلله زمونږ سره ایمان دی زمونږ سره عقیده ده زمونږ سره د مسلمانانو د مسلمانانو دعاګانې دي راځه مقابله کو نو ظاهری تور باندې به چانچې پانچې نه کیږي د دشمن په مخ کې ضعیف یې کمزوری غټ څه شی واخله دشمن په مخ کې چې هغه داسې ونه وای چې مړه د مکی مشرکانو دا خبره کړې وکنه رمل په تواب کې پهلوانی کول په تواب کې دا سنت طریقه ده کتابونو کې راغلي دي په حدیث کې هم راغلي دغه ذکر شته چې کله څوک تواب کوي پهلواني به کوي دا وګي به داسې وهي د پهلوان په شان دګي د هغې وجه څه ده نبی علیه صلات وسلام او صحابه کرام چې کله عمرې له لاړل نو دا ویلل وای د مدینې ته به وهلي دي وای اوس مړه وای تلیم نشي نو زومپړی زومپړی مه کېږه د دښمن په مخ کې منافق به راته ګوري په لار باندې ټیټ لاړ شه ها د هغې نه پناه شولې بیا ښه دمه وکړه کښېنه خیر دی خو لیکن دشمن باندې با دشمن به په خپل ځان باندې خوشاله نه نو یو دی ظاهر د طالب یو دی ظاهر د مجاهد نو په هغې کې به ځان ټیټ حسابې وته او دویم دی باطنه په زړه کې به خدا وی کنه چې الله تعالی ته مې خو پیژنې بس دغه لږ کارتوس دی راسه د هغه په پکټریانو کې د یوې ورځې په لکونو کارتوس جوړېږي او الله تعالی زما سره مؤمنان مسلمانانو چنده کړی د پاغه باندې مې دا یو پیټه کارتوس اخیستی خو الله په دې کې به ته برکت واچې الله د دې ټول د دې ټول نظام او د دې ټول دولت په خلاف باندې زه ودرېږم الله تعالی موسی علیه السلام یوازې او یوازې یو یو سره ورور دی خو الله تعالی ټول دولت په خلاف باندې ودرېدلی الله زه ودرېږم الله ته زما سره امداد وکړه نو په زړه کې به الله ته توجه کوي عاجزي به کوي او په ظاهر باندې بچره دغه خبره نه کوي ولا تکونو کلذین مکیږي په شان دا کسان باندې خرجو من دیارهم چې راوتیو د خپل کورونه به تورن د پاره ده به تورن په لوی سره وریا الناس او د پاره د ځان د خودنې د خلکو و یصدون عن سبیل الله من کوله خلق د لارې د الله تعالی والله بما یعملون محیط او الله تعالی دې دی عملون لره محیط راګرون کې په خپل علم او په قدرت کې و اذ زین لهم الشیطان اعمالهم قال لا غالب لكم اليوم دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي د غزوه بدر یو بل پړاو ذکر کوي ډیر عجیبه کتاب دی الله تعالی او دا ټول اړخونه ذکر کوي په غزوه بدر کې یو بل وشوله بل دا وشوله په روایت د بهقي کې راغلي دي د دغه په ورځ باندې د غزوه بدر په ورځ باندې اول یې خو ورتیز کړل ورتیز کړل کاپیران اب دغه ته راورسول په ځان باندې پویدنه بیوشو ابو جهل را روانو د د بدر مقام ته کله مشرکان را ورسېدل نو شیطان ابلیس راغی د سراقه ابن مالک په شکل باندې سراقه ابن مالک دا یو قبیله و د هغې سردارو او دا قبایلو د دې او د مکې والو سخت اختلاف په خپل منځ کې دا د یو بل سره ډیر سخت ورانو دا ابو جهل سره بیا ډیر زیات ورانو دا سراقه ابن مالک دا د یو قبلی مشر او د ابو جهل د سره سخت ورانو دا یو طرف ته اوسېدله نو ابلیس د غزوه بدر په ورځ باندې د سراقه ابن مالک په شکل باندې راغی او د حارث ابن هشام دا یو لوی کاپیر واغیله لاس ورکه لاس یې داسې وهل را وهله او میدان جنگ ته راووته وی ورشئ په وزر سره مرګرې مې ابو جهل حیران شو په دې باندې چې یاره جنګ خو ځکه ګټمه چې زمونږ چې د عمر دښمني وه هغه راغلی د هغه هم راسره ملګرتیا کوي او سراقه ابن مالک ورته ویل وایي خپله دښمني به په خپل ځای کې کوو خو دا د ټولو دښمن دی راځئ چې ټول ملکونه ورته یو شو دوه پنځوس او څلور پنځوس ملکونه ورته یو شي چانده وکړئ راځئ څوک چې اسلحې ورکوي او څوک چې جازونه ورکوي او څوک ټینکونه ورکوي او څوک له تیل ورکوي او څوک له نورې چاندې کوي څوک په پوجیان ورکوي راځئ دوی په خلاف باندې وجنګېږئ ابو جهل هم خوشاله شو او دا یو ته ویرله و چې د څومره افرادو نه نفرو ضرورت لري ته هغه له زره رسومه خو لیکن جنگ کې چرته اخوا دی خوونه کی سړی خنه شک ورغه باته ولا ورکړلی وس دنه باته یو باسی صبر کاو پرې لکی جبرئیل علیه السلام را روان دی د اسمان نه طرف نه زر ملائک دی سره کله چې دا وری ده جنگ شروع شو نو بیا جبرئیل علیه السلام ته چرته ټینګیدل شو شیطان ملائک لیدلی شي دا آیات دلیل لري پرې باندې کله چې هغه ولیده نو داسې یې ورته ویل فلما ترا الفیتان نکسا علی عقبیه وقال انی بریء منکم انی ارا ما لا ترونه یاره تاسو ځان له څه کوئ زه به خو لاړ شم کور کې هم ته ضرورت او تاسو خو هم غرکۍ او کار سره سره کوئ زه نه لاړم علماو لیکلی تاریخ کله چې مشرکان د مکې لاړل کم چې ژوندي پاتې شول او په تېښته کې بریالي شول نو هغه لاړ په سراقه ابن مالک پسې پیغام ولېږه چې تا خدای غر که ته راغلی وي مونږ ترې اول تیزي راکړل او بیا د ټینګې نه وي راوتښتېدل په منځ کې وایي زه راته وایم چې زه ستاسو وینې وڅکم او زه ستاسو سره ملګرتیا کوم خره چې دا نو بیا مردار کړی دي چې اوس او نه مردار کړي نو هم د زه خواله نه درتلم زه ستاسو سره زما دښمني ده زما او ستا به یي یو ځل د باندې دغې حمله وکړه اوس د باندې زه کوم ما ته ټینګ شه هغه شیطان ناغلی او د سراقه ابن مالک په شکل باندې باته ولا ورکړلې ورکړلې ورکړلې چې خې په دا نور ټکول و زه خدای الله تعالی نه یری غم زبر نه لاړ شمه او تاسو ځان لسه کوي و ان یا خاف الله دیتا دا خوف ایمانی نه دی دی کې دا دروغجنو ده الله تعالی نه ابلیس نه یری نو الله تعالی غ واقعیت اشاره کوي و ایزین و ایزین لهم الشیطان کله چې خیسته کړل دیو ته شیطان اعمالهم اعمال داغي وقال او ویل تعالی غالب لكم اليوم نن سبا هم پاکستان سردار سره کنه دی پوجان له باته ور کوي نو باته یکل په ډیر چره دغه دغه یکل برابر یکل او سره غونډوي او ځان دې چره خخوي دغه دغه مولا او دغه مفتی او دغه شیخ چې لپتوی درکې باته له درکې پورته درخېږي خو به طالب باندې ځان چره دغه کومه خرابوه ما قلار شر دین وقال لا غریب لكم اليوم نو کله ولا یو ملک باطی ورکی کله ولا یهود او کله نصارا کله ولا چین او کله ولا بل او کله ولا بل دا باطی ولا ورکی هغه خو په خپل ملک په قلار باندې ناشته نو کله کله بیا داسې وشي کله وران شي هغه په مسترګې راستري کی بیا ته دا ته بیا وای کنه وی تاب مخکې وخت کې ماته نه ویل چې زه ور سره دومره ډالر دومره میلیون ډالر امداد در سره وکم وای زری زری قتل ته تیار یم زم چې د ست پر مخ د دنیا باندې د پاکستان نوم نه وي ته ماته دا وی چې مار سره امداد او کوم سره کومک وکړه و اذ زین لهم شیطان کړه چې ډولی کړل خیسته کړل دیو ته شیطان اعمالهم عملونه دیو ناکار بد اعمال د مسلمانانو د خلاف جنگ وقاله ویل ته شیطان لا غالب لكم اليوم نشتری ضرور په تاسو باندې نن ورځې من الناس د خلقونه ول روانې نشته ری و ان جار لکم زر امدادی هم کنه زبر سره امداد کومه کسان راولمه صرف رابطه به کومه او په ټلیفون باندې به د هر څه رسیدلی پوجان او چې څومره غواړي هغه برش پلمما ترا ترا تل پیاتانی نو کله چې اولی دل یو بل د دوانو ډلو د مسلمانانو ډلې او د کافرانو ډلې یو بل ته مخامخ شولې او جبرئیل علیه السلام را روان دی پټکې وهلې دی توره پلاسته په سورلۍ باندې سور دی نو نکسا علی عقبیه واپس شو د شیطان په خپل پوند باندې وقال ویل انی بری منکم ګره زه جدا یم تاسو نه بیزار یم انی ارا ما را ترون ار کله کوټینګ شکنه وای نه نه یاره وای ما د سوري دل چې تاسو نه لیدل که تاسو دا ولیدل دا شوی دا الحمدلله زموږ په ډیرو جنگونو کې داسې شوی پرې پامان جنگو پوجیانو ته بوسم یادی که زمونږ आवाज په کیورې د خپل کرنلان نو ته پوسو کیا او پر رښتیا رښتیا خبره وکړي نور هټول دروغ وای خدا رښتیا وای او زمونږ چې مشرانو پای کې کله جنگ چې کېده نو دیو رابطه وکړه مرداري دی پاتې شولې ویل سو وخت د پاره جنگ چې بندو زمونږ مشرانو سره رابطه وشوله مجاهدینو مرګر رابطه وکړلې مشرانو ته تاسو ته اختیار دی وی صحیح ده نو دی وته مونږه دس چیرې بن کړل وای دا غ طرف نو دس کیږي ډیر خطرناک ډزې روانې دي دا غ طرف نه نو زمونږ غلطه کې یو مرګره نه خو لیکنه الله تبارک تعالی هغه سکی چې هغه د انسان په نیمه کې نه راځي او دا شوی دا په ډیرو جنگونو کې داسې شوی دا ما ته خپل یو مرګري واقعیا ویلله او د ورکزو واقعیا غویلله نو هغه راته دا وی چې یو ځای باندې پوج راوخته او زما سره صرف څلور ګولۍ وې د راکټ بس څلور راکټې وې را سره لانچر را سره دی څلور ګولۍ دي خو ډېر په لوی تعداد باندې پوج راوختو نو ما الله تعالی ته یو چغه وکړله چې الله تعالی که ستا د دین دپاره پاسېدلی یم مجاهد یم رښتیا الله زما سره امداد وکړه وایي ګولۍ مې چې پکې ورکېښودله بسم الله الله اکبر او غړز شی چې ولګېد څلور ډزې په غزې کې وکړلې څلور څلور ولګېدلې وی شي نه چیرې واپس شول به تخت شول دیو خو بیا تخت دی ډیر جت زه دا خبره کومه چې مجاهد خو سم دیو ته ولاړ دی کنه دیو د ورځې په سهونو ګوري په یو جنگ کې مرګرو د یو علاقې خبره وکړه چې مونږه حساب کړلې په یو شپه باندې 1400 ګولې وشتلې 1400 ګولې د توپ دای په یو شپه باندې وشتلې په یو علاقه باندې په یو ځای کې مرګرو حسابولې 1400 نه او بیا مجاهدین په علاقه کې خبر خبرو تناسو دا شپېتو ګولو تر طالب شپېتو ګولو ته دیونه شټینګېدل بیا چیرې داسې منډې وهي مونږ خپل لیدلې دي دا. نو مجاهد ویل چې بل گزار مې پیوک نو سلور ډزې بیا وکړلې سلور ډزې بیا وشولې په غزه کې الله تعالی هغه په چیرې دا غزه نه واپس ک مونږ دوه درې مرګري صرف بس د دې خیال دارغه چې چرته دا سلور سلور به کې صرف د راکټو والا دي لانچر والا دي نو دیو څلور چې پکې دغه نو د لسو کسانو په ګروپ کې یا د شلو کسانو په ګروپ کې ولانچر په دغه دی نو چې دا څلور ډزې په یو ځای باندې کی دا به څومره خلک کی هغه دوه درې مرګري او الله تعالی دغه سي کار چې دی کوي الله تبارک مرګر را تواقع ویل په یو ځای کې تشکیل کیو مرګر ایثار شول د پښمنی ټیم د پښمنی پورم دغه وکړه پیرا وکړه مونږه چوستنیشتره طالب هم داسې بے پروا دی بیا دومره پروا نه ساتي یو سوی مرګر وای چې وده شي درې مرګر یو مګر چې وده شي نو چې وده کېږي وده شي وسه وده شو د پازه په کوټې باندې درب درب وشوله یو درب شو بل شو بل شو درزا لګړې را شوله رایخ شومه یاران آوازونه وکړل تسلیم شي لکه څنګه تسلیمېږي څه شي څه چل شوی دی ټوپک یې ډکې کړلې بوړم راخ مخامخ دروازې ته مخامخ چیرې پټي و هغه ته کله وې د مرګري ته ما ویل چې زبا تر سه وک چیرې د دروازې نه دا کلاشن را دغه کو ضربه او کچا پیر هر طرف ته ضربه وکاو کارتوس را سره خډیر دی چانټې را سره ډکی مرګرو ضربه وکړه او ما ته چې زو په دې ضربه ضربه کې وځه هغه ګټ ته ځان رسوم په پټي کې یو غټ غټ مال چې دې ته وځان رسوم او چې یو شغه وکوه سو ځان مې غزه ته ورساو او د مرګري چې ضربه وکړه خټېټه اوس ټول پولیس او پوجان ناغلي دي پر کوټو باندې وغورځیدل شاته چې وغورځیدل او دا چغي وهي او داسې ډېرې بدې بدې چغي وهي وای زه چې کله هغه دغه ته شوم ما ته دا ویل چې زه کله دغه ځای ته شوم زه به ډزې شروع کوم ته دغه ځای ته رامنډه وسه درې مرګري درې په دقه طریقه باندې درې وړه مرګري راووتله د مازیګره پورې بیا غو ډزې وکړلې د مازیګره پورې هسې دا غرونه او دا هر څه یې ویشتله او دومره نه شول چې دېخوا یې خوړو چې موږ هغې ته راپنه شوو بیا ورپسې دېخوا نه شول راتللی درې مجاهدین درې دا چې دی ایس جي دی دا هر څه به له کسکر کې کسکره دا طالب دی صحیح ده دا د الله تعالی په امداد باندې لګیا دی نشي کولی ورسره یو ملګري راته دا واقعه وویله چې په یو ځای کې پوج راوختو دځې کېدلې کېدلې پوج واپس شو چې ومې کتل ټولې چانټې کارتوس چې څومره وو جاجر یې غم ډکې وي په کلاشن کې کم جاجر دی غم ډک دی او په دند پر دغه کې پر شپېلې کې ته دندم کارتوس پروت دی دا مجاهد دی صحیح ده دې سره مچېړه دې سره دې چا چېړ کړی دی الله تعالی غر کړی دی داسې مه کوئ قلار شیر دی کار نور قلار شی لاس تی وینځي دا شیم بیلل دی شیدنه بوجه شوی دی را ټینګولې نشي نور دا د شیطان غواز دی باتی د خلک درکې يهود او نصارا د باتی درکې خدا ملک د پاستری د د لپریدی نه اغستا چې دی ستا خیر خواغه نه دی ته چې تنن شاته او مخ ته ګرځي دا د خیر خوا نه دی صحیح ده دا به غر کی او ته چې دا وې دا چې ته تهمتونه لګې چې دا د انډیا والدی دادی ته تاریخ زمونږ وګوره عبد الله مسعود رحمه الله هغه څوک ته وګوره بیت الله مسعود رحمه الله هغه څوک دی ته دغه تاریخ وګوره چې دا د انډیا والدی کله څوک دی ته د حکیم الله مسعود رحم الله دغه وګور تاریخ وګور چې هغه څوک دی او د مولانا فضل الله خراسانی تقبله الله دغه تاریخ ته وګور چې دا څوک دی ته طالب په نوم په نوم باندې ته پیژنې ستا سره په لیستونو کې دا پراته دي ستا دا ټول دا نومونه ته لیکلي د هر طالب او د مجاهد تاریخ ته ورټاو چې دا رقم دی دي دا کافر دی په کار نه راځي په دې باندې ځان پوهه کا او ان شاء الله چې طالب لاس ته باندې برشوي دی او وس چې موږ د جنگ په خوان باندې پوه شو په اول کې خسرای دومره په ډیر زور کوي ځان ډیر خرابوي وس چې موږ په طریقه باندې پوه شوی ان شاء الله دوی ملت ته انتظار کوه الله تعالی به خیر کی وقال انی بری منکم او شیطان ویل یقینا د جدایم تاسو نه انی ارا ما لا ترون زینم هغه تاسو نه وینئ لکه خدایم غر کوي د صدیق نه چې هغه تاسو داس تاسو دانی نه داس دی دا بلا د ملائکه ولیدل نو په دې کې علما لیکلي چې په دې خبره کې دا رښتونه ځکه چې ملائک د الله تعالی راغلی او دوی بالکل لیدلی ان یخاف الله زګره یریګم د الله تعالی نه دا خوف طبعی غیر اختیاری دی شیطان داسې خوف د ایمانی خوف دانه چې د الله تعالی نه یریده لکه انسان د مار لړم نه یریږي نو دغه سیدا مو یرید انی ارا ما لا ترونه دغلی کلی دی قتاده رحمت الله علیه وی انی ارا ما لا ترونه پدې کې شیطان رښتونه دی انی اخاف الله غټ دروغجن دی غټ دروغجن تی نشته ته الله نه یریږي رزیله چرته الله تعالی نه یریږي حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث دی چې ابلیس ته عرفی په ورځ باندې ډیر زیات ذلیل او د جنگ بدر په ورځ باندې ډیر زیات ذلیل او خوار خوار شي د سره غون شي او بیا په دې جنگ کې خونو د دین مراد یو د مکی مشرکانو کره مشرکان او دویم هغه خلکو چې د اطرافو قبایلو کې اوسېدل د مکی نو هغه هم د کافرانو خوا ته راغلی سره غلی او سو انتظار کو اذ یقول المنافقون کله چې ویل منافقان ولذین فی قلوبهم مرض او هغه کسان چې په زړونو دغه کې مرض مرض د شکو چې څوک به ګټي پس په انتظار او تماشای کوله غر هؤلاء دینهم هغه څه خبر او کله غر هؤلاء دینهم دا مقوله ده قول اذ یقول المنافقون کله چې منافقان ویل سی ویل غر هؤلاء دینهم دوه کور کړی د خلکو ته دین دریو سکوما دغه غواړم قانون شریعت غواړم وس د خلک کوئی کنه منافقان ورم دیو ته وګوراله کو د دومره سوپر پاور طاقت سره مقابله کیږي د جازونو سره او د دې ټینکونو سره دیو سه دوکه شوی دی مړه خطا شوی دی اوري جواب تو کو مې توکل الله په ان الله عزیز حکیم چا جزان اوس پر په الله تعالی باندې یقین الله تعالی زور اور ذات حکمتونه ولده لکه دوکه شوی نه ما په الله مې اعتماد زیات دی ایمان مې قوی دی عقیده مې قوی ده مضبوط یم عزیز الله تعالی زور اور دی نو خک کله بیا شاته کیږي ولی حکیم د الله تعالی حکمتونه لري بری کی کله و طالب خامخا شاته کیږي کله کله داسې الله تعالی ازمی خو امتحان کوي او د ځنکدن حالت او په ورستنی آیات کې دوه اسباب د غی ذکر کړي ولو ترى اذ يتوفى الذين كوين ته کله چې ساخلی د کافرانو ال ملائکه تو ملائکه زریبون وجوههم وادبارهم وهي مخونه دغه وادبارهم شاګانی دغه صحابه وایه په جنگ بدر کې کم کافران مشرکان هغه مردار شول نو په هغه په ډیر باندې د کوړو نشانونو سوي وسوي داسې کړیو چې تسمه کړیو خو سم برابر کړیو دای وهی کته وی چې مونږ یو ملایک ونه لید چې کاپیر وه په سوک باندې او یا چې په لخت باندې وه تیمینه کنه هوا نینی او هوا شتره منی کنه د بجلی په تار کې کرنی او راسته ته تیب کینی نه زیر لدرلم چې تیب یا وی چې دا پکشتره کنيشتره بس دا د الله تعالی ملائک دی الله هغه کار کوي چې هغه ته نشي کولای دا خو د الله تعالی قدرت دی کنه یی توپ الذین کفروا ملائک دو کله چې ساخلی د کافرانو ملائکه زیبونه او جوه هم ادبارهم وهی مخونه دغه ادبارهم شاګانی دغه د دې په عبارت کې تقدیر دی او وای وته ویقولون وای وته ذوق و عذاب الحریق قصه کې عذاب د اور سوزون کې ذالک بما قدمت ایدیکم دا سزا په دی وجره چې دا غمرونه چې کړی د لاسونو تاسو جماعت دی شهید کړی دی بمبار کړی دی مدرسه دی شهید کړی دی بمبار کړی دی د الله تعالی په کتاب دی رس کړی دی مسلمانان دی په شهادت باندې رسولې دي چاپی دی لګولې دي بما قدمت ایدیکم دا د دین مراد ټول بدن تی مراد دی خو زیات کارونه په لاس باندې کیږي نو ځکه هغه ته نسبت شوی وان الله ليس بظلام للعبيد او یقینا الله تعالی نه د هیڅ ظلم کوونکی خپل بندګانو باندې کافران قتلول او کرش کول دا د الله تعالی طرف نه انصاف دی دغه سره د انصاف د انصاف چې کافران څومره وجنی دا دغه سره انصاف دی دا کین سر دی ورکوي ختموي چې لري کیږي کدا به آل فرعون وصلی الله تعالی ذکر کوي تشبیه د موجوده کافرانو د مخکینی کافرانو سره تشبیه ذکر کړي نو موسی علیه السلام په وخت کې فرعون د نبی علیه السلام په وخت کې بل فرعون ابو جهل نو په دې امه اوس په دې وخت کې هم لوی لوی فرعونیان چې موجود دي نو الله تعالی وی او ما به الاشتراک د دوه په منځ کې سره کفرو بی آیات الله اغي د الله تعالی نظام نو منله نو کفرو بی آیات الله دیوم د الله تعالی نظام نه مني خبره د نظام روانه ده قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله د الله تعالی د قانون او د دین خبره روانه ده کدا به آل فرعون نو حال لري په شان د حال فرعونانو باندې دی ولذین من قبل ما کسان چې مخکې تیر شوی د دیونه کفرو بی آیت الله انکار کړی دی کفر کړی دی د آیتونو د الله تعالی نه پاخذهم الله بذنوبهم پس راونی ول الله تعالی دیو لرا بذنوبهم په سبب د ګناهونو دی باندې ان الله قوی الله تعالی طاقت ور دی شدید العقاب څخه عذاب ورکون کړي ذالک دا عذاب په دې وجه باندې به ان الله لم یکم مغیر نعمتا نه دی الله تعالی بدلون کې دی یو نعمت چې کړی وی علا قوم په یقوم باندې حتی یغیر ما بانفسهم تر دې پورې چې دی بدله کې هغه عقیده چې دی په زړونو کې وی وان الله سمیع علیم الله تعالی هر څوري پوهه په هر څه باندې پایات باندې ځان پوهه کوي دا ذالک بان الله لم یکن مغیرا دا تفسیر دی د لیس بظلام للعبید د پاره دا دغه تفسیر دی الله تعالی په چا باندې ظلم نه کوي دغه د مکی مشرکانو اگر که شرک یې کاوه خو لیکې نه کله چې هغه کوپر او بېدیني زیاته کړله نو مسله ورته جوړه شوله چا باندې الله تعالی یو مهرباني کړي نو څو پورې چې هغه نعمت یې نه بدل کړی الله تعالی ورته ډېر څه نه وایي خو کوپر دی خو د کوپر سپی الله تعالی ډېرې مهربانۍ کړې وي یوجبا الیه ثمرات کل شی میوې او ته پراخه راتللې امنو او ښه په قلاره باندې زندګی کوله نو کله چې دشمنی زیاته کړله په نبی صلی الله علیه وسلم پسې بهر ته وته ملک ته سور ور شو کنه شو دا خبر ده کنه پاکستان کې مخکیم توغوتی نظام وسم توغوتی نظام دی خو لیکن کله چې په خويندو میندو باندې لاس پورته ک په مسلمانانو باندې لاس پورته ک په جماعتونو په مدرسو باندې وسه غوښنشتره اوس هغه دغه دغه د ایس پیا خبره مې ورته کړې وه په تاڼه کې و تاڼه دارو که ایس پی څه شی ورته وایي نو هغې دا خبره وکړله هغه یو کس ورته ویل هلکه وې ګورې خطره د ډېر زیاته وې طالبان ځای په ځای باندې حملې کوي او ځان تی ساته وې زما دویمه میاشت چې وې زه بل ځای کې شپه کوم وې په کم ځای کې کې وې چرګان والا سره وې زه چرګان والا خو والا زما دلته کې چرګانو فارم دی زه پای کې شپه کوم د چرګانو په فارم کې شپې کوي صحیح ده نو دا الله تعالی په دا ټول حالت زکه بدل کړل چې دیو هغه څه وکړل چې مخکې په الله ډېره مهرباني کړې خو لیکن تبای په دغه وجه باندې کړل کنه ذالک د عذاب په دې وجه باندې دی ان الله یقینا الله تعالی لم یکم غیرا نه دی بدلون کې نعمت یو نعمت انعمها علی قوم چې کړې په یو قوم باندې حتی یو غیر تر دې پورې چې بدل کړي ما بی ان پوسهم هغه عقیده چې ردیو په دونو کې ده یا ما بی انفسهم هغه نعمتونه چې دوی پر نفسونو باندې دي د دوی په دې ملک کې دي هغه ار سیدله هغه امن الله خراب ک کنه امن د الله تعالی په دین کې دی سید په طاغوتی جمهوری نظام کې امن نه وان الله سمیع الله تعالی هر څوري علیم پوی په هر څه باندې کدا به آل فرعون حال لري په شان د فرعونیان باندې شو الذین من قبل مدا کسان چې مخکې ورینه کذبوا بیاات ربهم مخکې کفروا بیاات ربهم فرق داره دلته کې کذبوا بآیات ربهم په اهلکناهم نو هلاک کړل مونږ هغوی لره بذنوبهم په سبب د ګناهونو د هغوی باندې و اغرقنا آل فرعون او ټول فرعونیان هم غرق کړل ټول فرعونیان هم غرق کړل سره د فرعون نه تباه شوی و کلن کانو ظالمین ټول ظالمانو پرې ظلم کړی یو بل سره شریکو نو دینه بل غټ ظلم شته فرعون د فرعون چې ماشومان علالول نو دیوم په مدرسو په جماعتونو باندې بمبار وکړ کنه څومره څومره مسلمانان په شهادتونو باندې ورسول مونږ په میرانشاه کې یو او په په میرانشاه کې ښکته چیرې د میرلی ورته وایه په هغې کې کجورۍ پاټک و کجورۍ پاټک یې ورته وایه هلته کې پوځیانو ډېر زیات په هغه ځای باندې پیدایي وشول استشهادي پوځ راووته له چاونونه او د میرلي په بازار کې خلک د بازارونو د دکانونو یې راویستل د هوټلونه او دقسې د روډ په غاړه باندې په سونو خلک ویشتل په یو ځای باندې په جمعات باندې منبر په جمعات کې دند خلک کیشتل په جمعات د د د د مانزه په ټیم کې چې دی بمبار کړی په ودونو باندې دی بمبار کړی په خیراتونو باندې کړی په په دغه باندې بمبار کړی په سارو سارو یې نه ماپ کړی سارو نه دی دایم نه ماپ کړی کلن کانوا ظالمین ان شر الدواب یقینا بدتر د دین د سر نه عند الله د الله تعالی په نسبت باندې الذين کسان چې کفر کړي په هم لای منون پس دوی ایمان نه راوړي په هم لای منون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون په دې آیت کې الله تعالی نور دوه قباحتونه بیانوي تقوا او پرهیزګاري پکې نشته دی د بېدینۍ نه ځان بچ کړئ او ستاسو سره چې لوز وکړي نو بیا د هغې خلاف هم کوي پاکستان څو ځله شریعت بیل پاس کړی دی که نه دی پاس کړی دا یې ویلي دي چې اسلامي نظام به او پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله دای په کې ویل دي نو دای په قانون په سر باندې خدا ټکی لیکل دي حاکم اعلی به الله تعالی خدا صرف د کاغذ پورې دی صرف په کاغذ باندې مملکلی الله تعالی او یحرم الربا نو دند بیا په دا قانون کې لیکل دي چې سود به پاکستان چې دا صحیح وي دا خو نه کیږي چې ته صرف د قانون په سر باندې ولیکه چې حاکم اعلی الله تعالی دی او بیا د فرعون په شان د کوي چې انا ربکم الاعلی قانون به بیا زه جوړوم نو دا خو دغه ځای پورې نه کیږي څو ځله بیلونه پاس شوي دي خو اوس دې ځله به انشاءالله صحیح بیل به پاس کیږي دې ځله صحیح بیل دا د بارودو دا د مزایلو ګوره درې څیزونه دي مزایل دي مسایل دي او دغسې فضایل دي مزایل مسایل او فضایل دا درې څیزونه دي په دې وخت کې د لچر مزایلو کار شروع شي دا شی د مینت نه لري د ته لمن نه نیسي چې دا مال شریعت راوله څه شی د راولي شریعت دا خو د الله تعالی د نبی علیه الصلاۃ والسلام په وخت کې دین پوره شوی بل دین ناراضي ته اوس کافر ته چې دا مل منظور کسه شي الله منظور کیا خدان له کافر دی هغه سره دغه نه مني بل قانون الله تعالی ذکر کوي دی جنا اخیره باب شروع کی او په دې کې باقی قوانین بیانېږي یو قانون پرې کې دا اولنې وم قانون دی ده او په دې کې د مسؤل له مجاهدینو ته د مسلمانانو مشر ته په دې کې خطاب دی قانون دی حاصل داره کله چې په ابتدا د جنگ کې په ابتدا د جنگ کې کافرانو سره مخامخ شي نو څومره سختی چې کولای شي وای کیا څومره سختی چې کولای شي د جنگ په ابتدا کې دومره سختی وکړي دومره چې د د د بچی او کړوسی بیا نوسی یاد وساتي چې بیا چې د طالب سره چې مقابله ونه کی داسې سختی او سره کوي بارود استعمال کوي خټ ډیر بازو او تیز بارود استعمال کوي پای ما تس خپنهم په الحرب نو کتلان دي کې دوی لره په جنگ کې په شر دي من خلفهم نو ويره وته په سبب د دغه سره من خلفهم د دې ورستنی لره لعلهم یذکرون دې لپاره چې نصیحت دی قبول کې نصیحت دی واخلي اے دا پوجي او دا کرنل او میجر داسې بم پې راپاسوه چې مور یې دا نه پېژني چې دا یې مخ دی که دا یې کوناټی دی داسې یې مړ که صحیح ده داسې یې مردار که او بیا به چې دی دا مور به یې د خپل بچي ته دغه کوي توصیه به دا کوي چې بچیا پلار دی چې دی پوجي او پولیسو ګوره قلار شتي دا دې لکانو سره نه کیږي په کم کم ځای کې مردار کړل په کم کم ځایونو کې ویشتل په داسې ځایونو کې ویشتل چې ګمان ګمان پېم څوک نشي کولی نو الله تعالی ډېره سختی وسره کوي دیو سره نرمي کول دا چې د دیو سره خیر خېګړن ده د دیو سره خیر خېګړه دا ده چې دیو خصم مړکه خصم سختی وسره وک کرکتی دسی د کرکی مرګ ولا ورکنو په د کرکی مرګ ولا نبی رسول الله ورکړیو کنه په یو ورځ باندې بنی قریزه وسو کسانو نو واخله تر دا تو سو کسانو پوری په یو ورځ باندې مردار کړل دا سه حالت بدی باندې وکا چې دیو بیا یاد وساتي او دای ځان سره لیکلی په تاریخ کې ان شاء الله دا بیا یاد وساتي نو که ته لاندې کې دیو لره که لاس برشي ستا په دیو باندې په جنګ کې نو اوت نو ویره وته په سبب د دغه سره په سبب د دغه کم موجوده چې من خل په مرسنو در ویره وه د سختیو سره وکړه لعلهم یذکرون دې لپاره چې نصیحت واخلي فإما تخافن من قوم خیانتا دا در مخ کې آیات ته تمه ده ستا د یو قوم سره ستا د یو حکومت سره معاهده ده وسته یریږي چې دا کسان بې اعتماد دي او معاهده ماتي په سواد کې معاهده وکړله معاهده د سره پاره د رزیلتوب د پاره معاهده وکړه زه زه ته پوج ورساو راشن یغی ته ورسول ځکه طالب خو غره گیر کړیو هغه ته راشن بن کړیو مکمل لارې او ته قطع کړی د معاهده اعلان وک خلک راوستل معاهده وشوله په سیول کپلو کې دې زیزه ته بیا خلک ورسول طالب چې بیا شروع کړله نو وسره منی که صحیح وسره منی کیږي نه نو الله تعالی وایي که معاهده یې وسره کړې وه او پوه شولې چې یاره دا به نقصان را لکوي په پټه پټه باندې نو دا سیو که اعلان ته وکړه کنه بس یار ستا سره ما معاهده کړې او معاهده ماته شول نن ته خپل کار کوه زه خپل کار کوم اعلان ته کوس خبر خو لیکنه دا الله تعالی ر دې لپاره ذکر کړی دي چې طالب جانا ګوره هغه خو بی اصولی کوي الله تعالی ر قانون خلاف کوي نو ته به بی اصولی نه کې بس تا چې سره کم لوس کړی ته په هغې باندې سره ټینګ شه ته به خیانت نه کې او که معاهده ماته نو بس معاهده ماته که اعلان ته وکړه بس ما ستا خبره خلاصه و اما تخافن من قوم او کته یریګری یو قوم نه خیانت نه خیانت کولنه دل کې خیانت نه مراد لوز ماتول تی مراد دی پم بز الیهم نو خبر ورکاغی ته د لوز د ختمولو اعلی سوا چې شی دوانه برابر پرې خبرېدلو کې چې غم خبر شي او تم خبر شول بس زما اوستا معاهده وا د سلور میاشتو زه پوهیږم چې تا ورس په ورځ باندې رزیلتوب شروع کړی دی او تر مسلمانانو خلاف کې نو داسې وکړه چې د سبا ماسپخین نه زما ستا معاهده ختمه اعلان تو کوس خبر خلاص شول ان الله لا يحب الخائنين یقینا الله تعالی مینه نه کوي د خیانتګرو سره الله تعالی د خیانتګرو سره مینه نه کوي ولا يحسبن الذين كفروا ګمان دي نه کوي کافران سبقو چې یو بچي کم چې بکې مکې ته لاړله نو هغې دا خبره وکړله چې زه وای دا به زمونږ نه یو بچ نشي او دمکیان یې کولې الله تعالی وایي چې بده یو ځای کې بچ شولې په بل ځای کې بده بیا را طالب راګیر کی ولا یحسبن الذین ګمان دینه کوي کافران سبقو چې یو بچ زمونږ نه انهم لا یجزون انهم لا یعجزون دیو نشي کمزورې کولې الله تعالی دره یا لا یعجزون معنی دار چې دیو نشي بچ کېدل نشي بچ کېدل د الله تعالی نه واعد لهم ما استطعتم من قوه اتم قانون مجاهده طالبه ځان تیار کا جهاد د پاره تیارې کوه اسې مکینه بارودو کې ګوتی وه سنې پرز دکا او دغه سي دا کله کله چې دې پکې دغه را راسپړه د هوان موان دا پکې کله را وسپړه دسی او چل زکوا وخت په وخت باندې یو نیم ډس کوا ځان ته نه خو درو یې کارتوس سره نشته مزدوری وک کنه لارشه په میاش کې ولس ورځ مزدوری وک او یو ځان نه خپله خرچه تې مه کوه جیب خرچه یو ډبې کارتوس پکې واخله په هغې باندې نښه ووله دغه طریقه وکړه واعدو لهم ما استطعتم تیاری وکړئ د دې کافرو د مقابلې لپاره ما استطعتم څومره چې طاقت وي ستاسو واعدو لهم ما استطعتم څومره چې طاقت دي نو تیاری وله وکړه